ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ومن ظل مم يدعو من دون الله سو دې ډیر گمراه دا چانا چې را مدد سوی به د الله نه منا چا تلا استجیب له چې جواب نشور کولې د لا اله یوم القیامه تر سر قیامت او هم دانکان بندگان ان دعایم دا مدد سره د مخلوق نه غافلون نه خبر دي لما جاءهم کله چې راغی دا توحید دیتا قران دیتا هاذا سحر مبین دا دی جادو کارا ام یقولون افتراه بلکې وای دې جوړ کړي دل را پیغمبر د ځان وای پیغمبر ان افتریتو کو جوړ کړي ما دل را ځان فلا تملکون لی من الله نو واک نه لري تاسو مال را د الله د طرف نه شي اند سسیز او عالم ما تفیزون فی الله خپوی پاس چې تاسو تر نکیږي شروع کوي فی پای کی کفا به کافی دی الله شهیدن گوا په من زما استاد کی او الغفور الرحیم او الله بخشش کوونکی او مهربان دی او پیغمبر ما كنت بدعا من الرسل نیمزو ناشنا د انبیاء علیهم السلام نو ما درې زنه کوی ما ما یفعلوا بی چې څه به کولی شي ما سره دنیا کې ولا بكم نو تاسو سره ان اتبع الا ما يوحى الي ازتابين مگر دا غچ حکم کولی شي ما ته وما انا الا نذير مبين او نه مزو مگر يرون کې ښکارا وایا پیغمبر ارایتم خبر را کی ما ته ان کان من عند الله کی چرته ودا کتاب طرف الله نو کفرتم به او کفر کړي تاسو په دې کتاب وشهدا شاهد من بني اسرائيل او بیان کړي او بیان هم کې د بني اسرائيلون علی مثل په شان تغذي فامنا او ایمان لري واستكبرتم او ځان غټ ګڼلې تاسو دا غینا ان الله بشک الله لا دل قوم ظالمین توفیق ورکړي قوم ظالمانو ته وقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړي للذین کسانو ته امنو چې باندې وروړي لو کان خیرا ما سبقونا الیه کچرته وې دا مسله غورا دا قران غره وې ما سبقونا سبقت بنوې کړې دي خلکو زمون نه لې دي تا یا صحابه او زمون نه مخکواله نه کړې خو غره نه دي و اذ لم يهتدو او کلا چې د هدایت حاصل نکوي په دې کتاب په دې قران فسيقولون نو زرد شوای بده هذا افک قدیم دا دی دروغ زاړه ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه او مخکره دنه کتاب د موسی علی السلام چې امام و رحمه او سبب د پیش دا مهربانه او هذا دا قران کریم کتاب دی مصدق تصدیق کون کې دی لسان انداغ جب عربیا واضح لینذر الذین ذر پاره چوي ری آ کسانو لرا چې ظلم کړي وبشرا للمحسنين او زیر دې د پاره د موحدینو ان الذين بشکا کسان قالو چاغي وای ربنا الله رب زمنګ الله دې ثم استقامو بیا کلک پاتو جو تر مرګه په دې مسله الله دې موږ استقامت پیدا کړي لک شو اونو کوي ګلې خلکو فیض الله نور جماعتونو ته ګډوډ شو فلا خوف نبوی علیہم پای ولا هم يحزن وغیرهم جشی موږ سره طالبګری کې یو طالب افغانستان د قیمتي او پار سیز باندې الله خسته پیدا کړو دې قابل مو رنگم خسته او باډي ارس برابر نسل مو طالبګری کې چلیدل موږ سره زموږ سره سبقونه وي موږ ته سبقونه اړو درسونو کې سو په زلالم ډیر وخت تیر شو زه فارغ شوم داګه کې دلبر خان جی سیب ژوند ورې کوم مخه خبره داګه سره خوا کې جمعه تو پاغه جمعات کې هغه طالب امام پای کې زما بیان بس اخیری دا غم اخیری دوره وکړو ما چې بیان او ته او کو ما وې څنګه چې له سبقونو په دې کې نه وي بس یاره کم دې کې دوره کې څه بیا بیا شرک او کفر چې کتابونه یې لیکل کړه الکه دا څنګه الک په پرې سړی خساره بل بیا څه کوو وې موږ لا دیخه واولې کوانه ولې دا کما تا چې موږ سره درسونه وې پرې دا موږ جدا وخت او دا سم پرې دا غوښه کار الله خو خلک ما سم نه ګوره خسته انسان وي خسته علم خطا په ما د منطق مې وي هغه منطق دا کار کو جلال ګډوډ منطق دا کار کو جلال څه کا ګډوډ حدیث دوره غالبا هغه سو په قران هم دا نه وي د چې کوم قران له سوق شوی لا لا د شرک په جاله کوم خطه دا الله خو خطه دا استقامت دی الله موږ نصیب کړه اصل سبا چې تاسو نور جارو کو نه خلک فلا خوف النبوی یرا علیہم پد یو نبد غم جن شی اولائک دا کسان اصحاب الجنہ خوندان د جنتی همیشه وی بیا اې د چا مبارک وزانه و چې دا خره او دا خراب اختتام له اعتبار دی الله دې زمون خواتیم هغه په توحید پوسی کی پوښ اولائک نو دا کسان اصحاب الجنه خوندان د جنت دی همیشه وی فیها په دې جنت کې جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب دا چې دې کوم عمل کوي ووسن انسان وصیت کړي ما انسان ته به والده په مور خپل دا سلام حتا تر دې ځا بلغه کله چې ورسیږي شدو مضبوطه او مرتبه بلغه 40 سنه او رسید سلوختو کلو ته نو قال وی زما رب او زین طاقت را کې ما د جزو شکریا ادا کوم د نعمت ساغه چې تا احسان کړی الله یما وعلى والدي او مور بلار زما وان اعمل صالحا جزاء عملكم نیک تر غوا چې ته غړو پسند کې غیلره واصلح لي في ذريتي او اصلاح کې مال لازم په اولاد کې منګم وای یا الله زمنګ د اولاد اصلاح کې کدا روحاني دی او کدا جسماني دی زمنګا یا الله زمنګا بیماران بچی صحیح کا زمنګ دا حافظان صحیح کا واصلح لي الله ته دې جوړ کا دې بیمار دې الله دې جوړ کا واصلح لي في ذريتي او اصلاح کا مال لازم په اولاد کې بشک زه توبه باسم الله تا ته ډېر ګناګارم توبه باسم و انی من المسلمین او زم د موحدینونا د موحدن توبه مو باسم ما اولادم صحیح کا اولائک الذین دا کسان نه تقبل علم چې قبل الله موږ د دینا احسن ما عملو خستار چې عمل کوي خستا ما ته قبلو فتجاوزوا عن سيئاتهم او لری کو لری کیګو مونږه تجاوز کو مونږ د بدو دا غي نفي اصحاب الجنه ای بده په خاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعده د رښتیا او هغه چې د سره وعده کولی شي والذي اعكس قال شاوای لوالده مور او پلار ته او فلکم هلاکت دي تاسو دولره اتعدا د قیامت نه انکار کوي و ظالمانو تاسو با سره وعده کوي د خبره چې به وخت کله شم بیا وقد خلت القرون من قبل او تاکي تیر شي د پیړې مخکې زمانہ وهما یستغیثان الله او دا ډول فریاد کوي الله تا ویل کا ورخصي امن ایمان نور بچي ان وعد الله حق بشک الله وعده رښتیا فیقولون وای ما هذا الا ساتو الاولین اذا مگر کسی دا ولنو اولائک الذین حق علیهم القول فی امم دا کسان دي چې ثابت شوی په دی باندې وینا په ټول ګو کې چې تیر شوی دي مخکې د زینا د جناتو انسانانو و یوم یورز الذین یا ذکر چې پیش وکړي شاه کسان چې کفر کوي ان نار پور باندې پای بو تعالی اذهبتم طیباتکم آیا یول تاسو آیا بو تاسو طیباتکم اخ تاسو فی حیاتکم دنیا په جن تاسو دنیا کې تاسو چې کومې مزه کړې وي تاسو دنیا کې وړې وي واستمتعتم بها فدا غسو تاسو باغی په ژوند فالیوم تجزون نن ورځ سزا درکولې شي تاسو ته عذاب الهون سزا د ذلت بما کنتم تستكبرون په سبب دا چې تاسو ځان غټ غاڼه فلارځه پزمکه کې بغیر حق نامناسب وبما كنتم تفسقون په سبب دا چې تاسو نافرمانو وذکر یاد کا خادن یو دادیانو نا اذ انذر قوم کل شوی یو خپل قوم لرا بلقا په شغلول مقام وقد خلت النتاقی تیر شوی د انبیاء مکه زمانه کې دنو من قلب رسول غنا الله تعبدو الا الله چې تاسو به بندګی نه کوي چې به د الله نه انی بشک زه یې کوم پتا سو عذاب یوم عظیم د عذاب رجلوی او هواګانې داسې تیزې وي چې ار یو شی به زره زره کاو تو دمر وښا تو دمر کل شی ان به امر رب نو نو د کېره هلاک او با د غبار ار یو شی لرا په حکم د رب داغه فاسبه نو ګرځي دی لا یرا چ نشل دل الا مساکنه مگر صرف کندرا دای اذ کانو دی وجنا چود چې انکار وکاو بیا آیات الله فایاتونو د الله وحاق به ما کانو بی یساجون او نازل شو په دی باندې هغه عذاب چې دی پاره پسې ټوکی کولې دا سه هوا او چلی دا چې هوا با اریو کسب د دن نروخ کو دا سه به په آبادی او خزول نو دی به را باندې په لکه زلزلہ جو خلک هم باندې بهر نو چې بهر شو نو سوا هوا به او چت کړو دا سه به ګډول په هوا کې دا سه به ګډول به به کته گزار کړو پوش درنګي وې داسې صرف دا غي کنټرات کار کړو هر څه خطر ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى تاقي على كريم کا چې چا چا په رستا سوي کولونا تاسو ټول سره کړی الله ما اول ما ورته قالو نو خلق را جمع ک جنا تو چه اګره ای زما قوم ان سمعنا من غور یو کتاب انزل من بعد موسی چا را لګل شوی پس موسی علی السلام نا مصدق لما بین یده چا تصدیق اونګری دا کتابونو چې مخکره دنو یهدی للحق چلار خې په طرف د حق باندې ویلا طریق مستقیم او لار خې په طرف د لار نه یا قومنا ازم قوم عجیب دای الله امنه دعا امنه خبر دای د الله پامن ایمان وروړي بي پا یغفر لكم بخنبو کی تاسو من ذنوبکم د گناهونو تاسو وای جوړ کوم من عذاب الیم او خلاص بکی بچ بکی تاسو لرا پناه بدل کی تاسو لرا عذاب درناک ومن لا یجب دای الله او اچا چې قبول والو نکو دا الله د دای زه د الله دای ما ته دای په من باندې منن لدی په من باندې صرف وینا کولی ا ومن لا یجب چا چې قبول والے او نه کو دای د الله فلیس نه دی دی په موجود خاصیدون کې فلر د پزمکه کې ولیس له من دونه اولیاء او نبوی در را به د الله نور دوستان لای کافی زلال مبین دا کسان په کوم را اخکار کړي اولم یروایت نیوینی باور چې پیش بکې شا کسان چې کفر کړي په اور باندې علی سهازا بلا ان رضا رشتیا دا قیامت رشتیا نو قالوا وای بده بلا بشک قیامت رشتیا او ربنا زمون د خپل رب قسمی قال الله و چې رشتیا نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د کفر تاسو پس به صبر کوا کما صبر اول العزم لکه څنګه چې صبر کړو خاوندانو د همت ان رسول د انبیاونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکوا د لرا په عذاب کانهم یوم يرون ما یعذون ویا کتب وې دی پاو دې به ویني هغه عذاب دې سره واده کولی شي لم يلبسو الا ساعت من نهار تب وی چې دی وخت نو تر کړي مگر یو ساعت د غړینا بلا ان هاذا بلا دا صورت در سوال دی دا خلکو ته اور سوا دا قران خلکو ته اور سوا خلق نور سی زنا رسې ته قران اور سوا مخلوق ته فعل یو لکو الا القوم الفاسقون نشي هلاکو له مگر قوم فاسقان سورت کې د مشرکین او شبات بیان شو دا جوابونه بسم الله الرحمن الرحیم سوره محمد محمد دوی سے اول سکن الله سیاتونو پای کې مضمون د جهاد او مسله توحید په تفریق کوي فعلم انه لا اله الا الله ک جهاد کې د مسلې لپاره او کا او دوی مهسه کې ترغیب وو فاما منن بعد و اما فدان یا احسان اما تمنون منن یا احسان کوي تاسو احسان پس دینا و اما تفتون فدان یا فدیه واخلې فدیه تر دې د کافرانو حتا تزال حرب او زارا تر دې چې کې دې کفار خپل پیټو لرا خپل سامان د شرک او ځان سامان د شرک ذالک الامر ذالک خبروم دا رنگ دا ولو ان شاء الله کو خو غشوي د الله لن تسرا نو بدل به غسو منهم د دین په خپل ولکن ليبلوا بعضکم ببعض لیکن امتحان اخلی الله باز تاسو په باز وا کسان قتلوا فی سبیل الله چې وجل شي په لار د الله کې فلا یذل اعمال شر برباد باندې کې داغه مننا سیاهدیهم ویصلح بالهم زرد چې توفیق مور کې دی لرا او صحیح بګي حالت دا وي او يدخلهم الجنه او تنه بګي دی لرا جنتونو دا عرفها لهم چې خسته کړي دا جنت الله د دې لپاره خسته جنتونو دی الله خسته کړي خسته کړي عرفها بینها لهم بیان کړی الله داغه حالات خلقو ته یا ایه الذین آمنو مومنان ان تنصروا الله ينصركم کتا سو امداد کو د الله د دین امداد وکي تاسو ويثبت اقدامکم او مضبوط وکي تاسو قدمونو لرا دمر الله عليهم حلاکت را او صلی الله پای باندې ول کافرین ان سالو او د پاره د کافرانو فشان دا عذاب ندی ذالک دا دی وجنا بان الله بشک الله مولا الذین امنوا دوست دا کسانو دې چې مان وروړي دي وان الکافرین لا مولا لهم او بشک کافران چې دې نبوي دوست دی لرا کمن زوین له سو عمل پشان دا چا چې خسه کړی شي هغه دا بد عمل دا وتبعوا اهواهم او تابع شو د خواهشاتو دا غي مثل الجنه التي وعد المتقون صفات جنت هغه چې وعده کول شي متقینو سره فيها انهار من ماء غير ياسن پای کې با ولي وی دا وبو نوې بدبودارا چپې ټیټ نو چیم ټیټ چپې ګجران ته شي په لای وسه چي وانهار من لبن لم يتغير طعمه او نو موږ له مخ یو کس پیدا وړو بلکې دا څه چي وو مالو به مزه راکو هاو زاغه میخي ګډي وډي شي بلکې سړیو زاغه چې کله زوسم کله ونس هغه مزه خو نشته پکې وانهار من لبن لم يتغير طعمه نو دا هغه ته هم چې یا ته پیم ګران راکې ځانې مو پیم دې ګډ وډ دي خوندم کوي سبق یې اوسه زه ما سره نه پیدا کوه بیگانی پي باندې سکه سار پي تازه پي هغه قران هم وي چې تازه تازه وي خوند به نه بدل شوی ځکه چې وخت تیر شنو هغه بیا خوند بدل کی ها وانهار د کول مسله تاسو نه د کول مسله ده ته ول شی مخراوه ار شي کې ول خیر او برکت واچوا ځکه موږ سره په کې تعاون کوي مدد کوي وانهار من خمر لذت دې چې چې موږ اوس کو دي ما وټنګي تازه شي او خوونه موږ ټول لار شي بیا خوش وانهار من خمر لذت او بیا دې چې او چې ګوټ کوي نو چې دنه کمی کلمی دی هغه به زره زره کی ولا الله دې موږ بچ کړي فقط عماهم ومنهم بعض دینا سود چې وقت بک دی الی کتا تا وقت بک دی الی کتا تا حتا تذیزا خرجو کل شوز دی من عندك ساد خوانا نوای بدای للذین کسانو ته اوت العلم چور کړي شو د علم دی ما ذا سقال او ویوس اې دا وسوي فاطم ناس وي زم ناس خو معلومیږي دا چې ستا توجه بل طرف ته وا زما توجه قران ته وا الکه دا وسوي فاطم ناس وي زم ناس ته مګر منافق نه غذا چا په توجه سره قران ته نه کینی مجلس علمی کې نه کینی اولائک الذین دا کسان دی تبع الله ولا قلوبهم مور والد الله دا پړونو باندې وتبوا تابع شوی د خپل خواهش والذین اهتدوا کسان چې هغه طلب د هدایت کوي زادهم هدا زیاتې دل له توفیق فاتاهم ورب کې دل تقواهم تقوا دا غي عمل د پرېزګارۍ دا غي دغه تقوا فهل انتظار نه کې الا سا مگر د قیامت اتات یوم چرا بشیدا قیامت د تابع تسنا تابع فقط جاء اشراتها تاخیر اغلی علامه د قیامت اوسم ډیر علامه د قیامت راغلی ډېر علامې د قیامت راغلي فانا لهم اذا جاءتهم ذکرهم په چرته وی دی لرا کله چې راځي دی تا پند دی فانا لهم ذکرهم نو چرته وی دی لرا فیدې د پند دی اذا جاءتهم کله چې راځي دی تا واز او نصيحت فعلم پوشا انه یقینا شاندا لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا بيد الله نا واستغفر لذنبك الاول والا د خپل بوج دي واستغفر الاول والا دا نه چې بخنه والا د خپل ګنا پیغمبر ګنا نه کینو واستغفر لذنبك الاول والا د خپل بوج دي دا بوج دي دا پرې دا کافي دا سکار ها په زید پاتې کې دوست او لیدل یو ځای بل ځای پاسپارو کې و مسواکم په زید پاتې کې دوست تاسو په اقامت کې غاړي کې رواني سفر کې غاړي د باندې الټه شي څه پته لګي الله په دې چې په سفر دی او په ځای کې فیقول الذين امنوا وایا کسان چې مان وروړي لولا نزل سوره ولنازلیږي یو سوره فیزا انزل سوره کلا چې نازل شي یو سوره محکمه مضبوطه او ذکر فی هل قتال او ذکر کړي شی پای کې حکم د قتال او وینا خا دا غره دا دی لرا فیضا عظم الامر کلا چې قص شي د کار فیضا عظم الامر کلا چې مضبوط شي او کار د جهاد فلو صدق الله کدی رشتہ ویلی وی الله تعالی کان وبدا خیر بهتر لهم دی لرا فهل سیتم آیا طاقت لرئ طعن لرئ یا حل په معنا د قد په تاقی طعن او طاقت لرئ تاسو فقد عصیتم تاقی طعن لرئ تاسو ان تولیتم کچر تواولې دی تاسو ان تفسدو چې فساد وکوي په لار د پزمکه کې او توقت ورحمکم او کټ کوي با خپل خپل ولې لرا طاقت لري معنی طاقت بیا نه لري بیا وخامخه خپل ولیم غوسوي بیا به خامخا فسادونم کوي کواولې دې تاسو د دین نه سره دین نه واولې هغه بیا څه کوي یا بل معنا تاکي توان لري تاسو ان تولیتم که تاسو والیان شوي سرداران شوي عمرا شوي بادشاہان شوي په دنیا کې توان لري ان تفسدو چې فساد وکړي پزمکه کې او پرې کوي با خپل ولې لره نه دا طاقت هم بیا نشتا بیا به فسادونم کوي او بیا به خپل ولې مغسوي ځکه چې والی شي نه بیا سکي چې عہددار شي هغه بیا سکي هر سکي وکرو رضوانه او بد ګڼل و د الله د سامنتیان فاحبت اعمالهم الله برباد کدا غي عملونه ځکه غي خفه کړي والله ام حسب الذين في قلوبهم مرض اخيال او ګمان کیا کسان چې داغه پونو کې مرض دی اجل یخرج الله مرض سو مرض د حسد مرض د بغض مرض د لالچو الکه دې کې چابيانو دوه ګول چې دوه یو دوه والے کسره د تنګوي سره ولا تعرفنهم في لحن القول او خامخا په جنبا په جانب ته دیلرا في لحن ال سو في لحن القول لګو لهچا استخبره ورته دا نو چې دې نو هم دې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکړو وسوتو بن شو ان سبیل الله د لار د الله د الله د کتاب نو شاق الرسول او خلاف غوړي د پیغمبر من بعد ما فزغنا چې کار شو هغه تعالی دا سنت طریقه لا یزر الله چې نقصان نشه رسول الله ته شي ان ذری نقصان نشرو صلی الله تعالی شی اند زر یو زر چې برباد بګی الله دا عملونه اے مومنانو تابعداریو کې د الله واسو رس تابعداریو کې پیغمبر ولا تبتلوا اعمالکم مباطلوا اقلوا اعمال لرا ان الذين بشکا کسان کفروا چکو فرو کو صدو من جوان سبیل الله د لار د الله انما الحیات الدنیا بشک جند دنیا لعب توخ ولا نو بصری وان تؤمنو کتا سو یقین کو تتقو ځان بشکر سستینا یؤتکم جورکم در بک تاسو ته بدل تاسو ولا یسالکم اموالکم نو غواړي تاسو نه الله ټول مالونه ای یسالکموها کو غواړي تاسو نه الله دا ټول مالونه نو یحف یحفکم نو بخل بو کوي تاسو سزا د بخل زړه په نفس دا غره والله الغنی الله دې بے پروا وان تم البقرا او تاسو محتاج وان تتولوا کوړې دې تاسو نو یستبدل قوم غیرکم بدل کې براولي یو قوم غیر تاسو نو ملائکه نو سالکم بیا بنی بیا تاسو غون دې نه فرمان بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح فتح کې بیان د فتح او د زیری او د غنائمو شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان هم دی مهربان خاص ان فتحنا لك فتحا مبینا بشک منګه فتح در کړی پیغمبر استاد لپاره فتح مبینا فتح کارا لیغفر لك الله دې لپاره چواړی الله استانا اغه بوجنا تقدم چې مخیو من سم بکاد بوجنا استانا وما تا خلوا ابو جنا چرسو ويتم مو دې لپاره چې پوره کې خپل نعمتونه پتا ويهديك صراط مستقيما او مضبوط کی تعالی را پلار نه را امداد کی الله امداد زور اور هو الذي الله غزاد انزل سکینه چرالی کی اطمینان پسرونو د مؤمنانو کې لیزداد د لپاره چې زیات کې ایمان سره د ایمان نو دا غینا والله جنود السماوات والارض خاص الله لرا الله کړی د اسمانو د زمکو په کار الله دې الله په حکمت والا ليدخل المؤمنين دې باج دنه کې مؤمنان سړي مؤمنان خزي جنتونو ته تجري چې بهيږي و من تا ته حالن حالان د اونو دا غینه ولې هميشه به بیا بای کې ويكفر عنهم سيئاتهم او لري بکی داغه نه دنیا مصیبتونه داغه وکان ذالک عند الله فوزا عظیما او دې دا پنځ د الله کامیابې لوی او دې لپاره سزا ورکړي منافقانو سره منافقانو خود ته مشرکانو سره مشرکانو خود ته الله دین بالله چې هغه ګمان کوونکي په الله بد ګمانونه علیهم دائرۃ السوء په دې دوی مصیبتونه بد حوادث بد وغضب الله عليهم غصه کړی الله پاغي ولعنهم او لری کړی دی لرا د خپل رحمت نه او تیار کړی دی لرا جهنم وساعت مسیر او سبد الله سبب زید ګرځیدو دی ولله جنود السماوات الله لرا لخر دی د پر او د خطا وکانه الله او د الله زور او حکمت خلا پرتم واسیدا سارو مازیګر ان الذين بشکا کسان یبایعونک چاغه بیعت کوي پیغمبر تاسو انما یبایعون الله بشک دې بیعت کوي الله سره په حقیقت کې ید الله فوق ایدیهم لا د الله د پاسه د لاسونو د دې قوت د الله فمن نکسا چا چې لوز مات کو فانما ينقص على نفسه نو بشا لوز ما کول علا زر نفسی ضرر په نفس دا غره ومن او فا چا چې پروا دی او کوي ما پاس عهدا چې وعده کړی پاره باندې د الله سره فسوفا فسيؤتيه اجرا عظيما زر دې چې ور بکیا تا اجر لوی سوک به مالک شي ستاسو د پاره د الله د عذاب نه د زری ان اراده بكم زورن کې اراده وکي په تاسو تکلیف او اراده بكم نفع یا اراده وکي په تاسو د نفع بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې دی الله پاکا چې کوي تاسو خبيرا خبردار بل ظننتم بلکې خیال او ګمان کوي تاسو الله ينقلب الرسول چې واپس بنشي پیغمبر او مؤمنان الى اهلهم الاهل دا ابدا همیشه وزوینا ذالک فی قلوبکم او استګری شوی دا کار تاسو په ورونو کې وظننتم او ګمان کوي تاسو ظن سوي بد ګمان وکنتم قوم بوره تاسو قوم تبا فمن لم يؤمن بالله چا چې ما نه نور په الله او پیغمبر د الله فإنا بشک منګه تا کړی د پاره د کافرانو سعیره سوزول فلله ملک السماوات خاص الله له اختیار دې د بارا او د کتا یا فر وبخنه کې چاته چې خو شي بخنه او عذاب مې یشا عذاب ورکه چاته چې خو شي عذاب فکان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان سيقول المخلفون نظر دې چوبو یا کسات چې وروسته پاتې کړی شوی د جهاد نه ځان خلقتم کله ځان طلقتم کله چې واپس شي تاسو له مغانم غنایم د خیبر ته لتاخذوها دې لپاره چې واخلې تاسو هغه لرا هغه وې ضرور نه پرې دې موږ لرا لتبعکم ولې وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخښ کوونکی مهربان سيقول المخلفون عذر دې چوبو یا کسا چې پاتې کړی شي د جهاد میدان خلفتم اذن طلقتم او شاده غبن کوي هغه والا وکړه وال برابر کړي اذن طلقتم کلا چې لا زي تاسو اله مغانم غنایم د خیبر تا دې لپاره چې واغلې تاسو هغه لره ضرور نه پرې دې مونږ لره نتبعکم جو مونږ تابعدارو کو تاسو نو یریدون غواړي دی ایو بدلو کلام الله چې بدل کړي کلام الله د الله حکم قلوا لئن تتبعون چرتا چرې تابعداري نه کوي تاسو مونږه کذالکم ممدارنګي وای تاسو قال الله ویل الله من قبل کفا ها حدیث کې پس یقول نظر دې چې وای به دې بل تحسدون نه بلکې حسد کوي تاسو موږ سره نه نه بل کانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دې نه پويږي مگر لګ وایا للمخلفین کسانو ته چې پاتې کړی شوی د باندې چاو نه سلطاونا زردا چرو په بل شي تاسو لا قوم یو قوم ته اولی باس شدیدن چاغوی خاوندان د جنگ سخت تقاتلونهم چې جنگي گئی تاسو داغه سره او یسلمون او په معنا د اعلان تر دې پورې چې د غاړه کې د حکم د الله تا پاین تو تیو کتا کدی اومنن تاسو خبرانو یو تکم الله اجر حسنا او درب کې تاسو الله اجر خستا و ان تتولوا کدی واولیدل کما تولیدم څنګه واولیدل تاسو من قبل بخوا او دی الله زور او حکمت والا وعدکم الله مغانم کثیره وعده کړی تاسو الله د غنیمتونو ډیرو چې اخلي با تاسو غیرانو فعجل لكم هذه نو په تلوار درکو تاسو ته هذه دا غنیمتونه وکفا ایدی الناس عنکم او بند کړه لاسونه د خلقو عنکم تاسو د ضررنا ولتكون او دې لپاره چې شي آیت النخا د لپاره د مؤمنانو ويهديكم صراط مستقيم او دې لپاره چې مضبوط کی تاسو را په لار نه غا و اخرى او درک نو نعمتنا لم تقدروا عليها چې نو قادر تاسو عليها پاغي باندې قد حات الله بها تاکي حات کړ الله پاغي باندې وکانه الله على كل شيء قدير او دې الله پر یو شی باندې قدرت والا کامیابې زورور کړی تاسو په غیبانه وکانه الله او دې الله پاک کار چې کوي تاسو بصیر لیدونکې هم الذين دا کسان دي چې کفر کړي او صدوکم او بن کړی هغه تاسو را عن المسجد الحرام نه مسجد حرام نه ول هدیا او ها هدیا معکوفا تل شوی بند کړی شوی ايبلغ محله د زید د رسیدلو زید روایت نه ته رسیدلو نه محله زید حلالې دو یعنی اغا ها قربانیان بند کړي وي په مینا کې د حلالې دونه ولولا رجال مؤمن کچرت نو سړي مؤمنان او خزي مؤمنات لم تعلمهم چې نه په جان دلتا سو غیر را انت توهم چې پایمال بکې تاسو غیر را او بغرزې تاسو باغې تاسو تصيبكم نو وبرسیږي تاسو ته منهم داغه د طرفنا رسېدلې به وو تاسو ته د هغه د طرف نه ماردتن خفګان، تاوان، بغیر علم بغیر دلیله الله دا کار وکړو جنګ ونه شو دې لپاره داخل کې الله په خپل مهربانتیا کې آسو چې خوږی شي لو تزیلو کچرته بیل شوی وې د استاسو نه کبیل بیل وې دا کافر د مؤمنانو نه کافران یو خواوې او مؤمنان بل خواوې نو لعذبنا الذين كفروا نو خامخا سزا به ورکړو موږ کسانو ته چې کفر یې کړی منهم د دین عذاب الیما عذاب دمناک ما به سزا ورکړو اذ جعل الذين كفروا كلا چوغرزا کسانو چې کفر یې کړو کونو دای کل حمیت غیرت حمیت الجاهلیت غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته نو راولېږه الله اطمینان په پیغمبر خپل باندې په مؤمنانو والزمهم کلمت التقوا او ویلو ګول دا غي سره کلمه د پرهیزګارۍ وکانو او دی حق دې لایق به په دغه سره واهل او ډیر اهل لایق داري اهل لاري وکانه الله بكل شيء عليم او دی الله په یو شی باندې پویا لقد صدق الله رسوله الرؤيا تاکي رشتیا کلا پیغمبر خپل سره خو او بالحق پرشیا لا تدخلن المسجد الحرام چې خامخه تنکیږي به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله خدای الله خو غږي امين فامن باندې محلقینا پداس حال کې چې خرون کې وای رؤسکم خپل سرونو لرا ومقصرین او لندون کې وای لا تخافون چې نه به یریږي تاسو دې چانه فعالم په دې الله پاس باندې چې نه پويږي تاسو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نبي ګرځولا اخذ دینا فتحا نزدې هو الذي الله ذات ارسل چې دا ویلګو پیغمبر خپل په خدا په توحید او په دین مضبوط باندې لیو زیرو دې لپاره چې غالب کې دې دین لرا په دینونو ټولو باندې وکفا بالله کافر الله گواه محمد رسول الله محمد د الله رسول او استاد دی او کسان چې ایمان وروړي ما هو د پی او کسان ما هو چې د پیغمبر سره دي اشد او دا سخت دي په کفار او رحما او بینهم الحمد لله په خپل منځ کې تراهم یلبت د لارو کان رکو کوونکی سجده کوونکی کزرع اخرج شطه مثال د دې پشان دا غ فصل له چرو باسي خپل تیغ لرا فازر نو مضبوط دی لرا فاستغلزا نو بیا مضبوط کی پیل شي فاستوا نو برابر شالا سوقي پاندو خپل باندې یو جب زرا تعجب به غردې ذمہ دار لرا لغیظ بهم الکفار لپاره چې غوسه کې په دې باندې هغه جماعت د کفارو وعده کړی الله کسانو سره چې ایمان وروړي او عمل صالحات او مونږ کړی نیک منهم د دینا مغفرتن د بخشش او اجر نظیما او د اجر لوی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د الله سره چې مهربان هم د مهربان خاص سورته حجرات حجرات کی او قیدی دی د پاره د آداب یا ایه الذین آمنو ای مومنانو لا تقدمو بین ید الله مولا نه کیږي مخکې د حکم د الله او د پیغمبر د الله نه ویلګي د الله نه بشک الله دی ورو دلو والا پویا یا ایه الذین آمنو ای مومنانو لا ترفعوا مقورته کوي خپل आवाजونه فوق صوت النبي د پاسه د आवाज د پیغمبر ولا تجروا له بالقول او مکو زور وایې پیغمبر ته بل قول وینا فشان ته زور ویلو بازو سازو د پاره د بازو ته زور می ان تعبت اعمالکم نو برباد بشي ساس عملون وان تم لا تشعرون او تاسو بنه پویږئ ان الذين بشکا کسان یغزون چې کته کوي आवाजونه د پیغمبر په پیغمبر د پیغمبر د الله نو دا کسان دي امتحان الله قلوم چې خالص کړی الله دا غزونه لو یطیعکم فی کثیر من الامر کله تابعداري کړوي په کومني کتابداري کړوي په تاسو کې ډېر په ډېرو کې کله تابعداري وکي لو یطیعکم کومن استاسو کتابداري وکي استاسو په ډېرو کې دا پیغمبر د کارونو نه نو لعنتم خامخا تنگ بشی تاسو ولكن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله خو کړی دی تاسو ته ایمان او زینه او خیس کړی دا ایمان تاسو پورونو کې وکره الیکم الکفر او بد ښکار کړی تاسو ته کفر او فسوق او بدکاری او لسان فرمانی اولائک نو دا کسان هم راشدون دا اسلام دن کی دا اسلام کوم کی راشدون مینه کې د انصاف کوونکو سره انما المؤمنون بشک مؤمنان د یو بل ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم نصلح کوي فمن د خپل ورونو کې ویریږي د الله نه الله لكم خامخا تاسو باندې رحم کوي شي یا ایه الذین آمنوا مؤمنان لا یسخر قوم من قوم لا یسخر خندا نه دي خاندي یو قوم په بل قوم پورې اسا قریب ایکونو شي دی غورا منهم دا غینا او نه خزه په نور خزو پس قص عسا قریب دا ايکن چی شی غرا منهن دینا ولا تلمزو انفسکم ما الزام لګي په خپل ځانونو باندې خپل نفسونو ولا تنابزو بالالقاب او مو وای بد فالقاب او بد نمونه مو وای بیس الاسم الفسو ډیر بد دی اغه نوم د نافرمانی په ځیمان نه او چا چې توبه نه کړنو دا کسان دي ظالمان یا ایه الذین آمنو تنبو ای مومنانو ځان بچی کثیر من الظن ډیر ځان بچی د ډیر بد ګمانه نه ان باز ظن به سر بشک باز ګمان اسم ګنا ده ولا تجسسوا جاسوسی مکوي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعض تاسو د بعض او يحب او خوف یعذکم یو کس تاسو ایا کل احمقی میتن چې خوري وجعلناکم شعوبا او ګرځولې موږ تاسو لرا ولې او لوی قبيله دې لپاره چې پیژنې یو بل لرا ان اکرمکم عند الله بشک عزت من تاسو په نزد الله پرزګار تاسو دې ان الله بشک الله په دې خبردار دې قالت العرب وای باندې شان من ایمان نو او علم تؤمنو تاسو یقین نه کړی ولیکن قولوا لیکن وای تاسو اسلام نامن اسلام وروړي ولما يدخل الايمان في قلوبكم الله دې دنه شوی ایمان تاسو پړونو کې وین تطیع الله تاسو د الله او د پیغمبر خبره ومنله لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم باندې کې تاسو د اعمال تاسو نه څه شي ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان کسان دي امنو بالله چې مال ورو په الله او پیغمبر الله یمنون علیک د احسان کوي پتا اے پیغمبر چې د اسلام وروړي قل والا تمن علی اسلامکم مزبا توي په ما باندې اسلام تاسو بل الله یمن بلک الله احسان کوي پتا سو دی وجنا توفیق درکړی تاسو لا په طرف دی ایمان ان کنتم کې تاسو رښتینی بشک الله پوریږي په پټو د اسمانو د زمکو الله بصیر بما تعملون قاف والقران المجيد شاهد دی قران د بزرګي بل عجيبو بلکې عجيبو غان کافر دا انجاهم منذر منهم چراغ یو یرون کې د دینا نو وی کافرانو هاذا شی نذیر دا شی عجيبا اذا متنا کلا شمرو شمونګو کنا شم ترابن خاور ذالک رجع بعید دا دی واپس کېدل لري قد علمنا من خفو یو پاسه چې کوم ایز مکامن هم د دینا وعندنا کتاب حفیظ من سره کتاب دې ساتون کې بل کذبوا بالحق بلکې دې نسبت درو کړي توحید ته کله چې راغی دا توحید دی تا او هم فی امر مریج دی پاکار مریج ګډ وډ کی مریج ګډ وډ خزه کوي ګوره افلم ينظروا آيات نو ګوري لسما اسمان ته چې د پاسه د دی کیف بنیناها څنګه جوړ کړي موږ د اسمان لرا وزیناها نه نه بلکې دا خلق فی لبس په اشتباه کې دي من خلق جديد پیدائش نوینا ولقد خلقنا الانسان تاکي پیدا کړې موږ انسان له مو په یو ګم په سبانه تو وسوس به نفسه چې وسوسه چې پاغه باندې زړتا غتا امم په یو پاچ وسوسه پاغه اچي نفس دا غتا ونحن اقرب الیه من حبل الورید نه غورځوي انسان یو وینا د خولې نه الا لدې مګر د انسان سره وي رقیب نګهبان عتی تیار انسان چې د خولې نه سو باسي نو فرشته لیکي وجا سکرت الموت او را بشي سختې د مر بالحق فرشتیا او ویل بشي ذالک دا هغه مرګ دی خونتا چې تبا منه د دې مرګ نه تهي تختیدلې ونفخا فکه بوکلی شي په سورې پښپېلې کې ذالک یوم الوعید دا کسو چې ګرځول او صدا الله نه مدرګار بل فعل کی الله به حکم ګورته د الله فی العذاب چې په عذاب سخت قال قرینه نو ایوا ملګری دا اغبل ملګری دا کوم شیطان از ما رب ما اتغیته مانو گمراه کړي دلرا ولکن کانا لیکن او دې فی ظلال بعید په گمراهی لره کې خپل گمراه قالن دا جګړه وي کلو کې ګرځي حل مم محض اشتره زید خلاصي ان فی ذلک یقین پدې کې لا ذکر خام خواز فردا چا چې وی داغه د فار قلبونو سره او القسم یا غدی وغلرا وهو شهید او دې متوجه ولقد خلقنا السماوات کی پیدا کړی موږ اسماء او الارض ازمکه ما بینهما واچ ما بین درې دوالو کړي فصبر صبر کوا الله وې پا خبرو چوای دا معلومه دا شوا چې په مبلغ پس به خامخا خلک خبرې کوي په بیانون کې توحید پس به خامخا خلک خبرې کوي وسبح پاک بیا نو په حمدونو در خپل لګا قبل طلوع الشمس مخکې د خطو دن ونه او قبل الغروب مخکې د ډوبې دو دن ونه ومن الليل او باز سي سي د شپې نه فسبح پاک بیا نو الله پرشتیا ذالک یوم الخروج دا د ورځ دراوتلو خلق به روزي د قبرونو نه کم ځنه به خلق روزي قبرونو نه الله دې موږ باندې او تلسان کی ان بشک منګه ژوند کول کو نو می ته مړ کول کو الله وی ژوند مر زما سره ده و الینا المصیر او خاص ما ته دې زید ګرځیدو یوم تشقق الارض عنهم پاور چو بشلی گزم کا عنهم در خلقو دو وجنا سران په جلتې جلتې سره بس مې کشلیږي او په جلتې به خلق روزي ذالک حشر الله ودا پورته کیدل دی علینا په منګه یسیر سان نحنو منګ عالم خپویګو بما پا خبر باندې یقولون چې وای دا خلق تاسو تا پسې به خلک ډېر غته به خبرې کوي الله وې زه خو پوهیږم پاره وما انت علیم بجبا او نه ته پیغمبره په دې باندې زورور جبار فذکر بالقران پندور کوا په قران باندې یا چاته یا خاف وای چې یریږي زما د عذابونو نه سوک چې یره کینو هغه نه پندور کوا وګوره د هوا د زړونو ته ګور د دنا پلستکو چتکو نوالته گزار کی تاسو دا کنه فالحاملات کمیس دې د چت د پاسه دې جامې دې د چت د پاسه لري چې سلې راشي نو بازار کې منځ کې اډه کې پرتی فالحاملات وقن شاهد دي هغه بادونه بارون کی وریزلرا فالجاریات یسرن شاهد دي هغه او کم به خوب کاو د شپې په پاسه د او لګیا و الله ته الله ته ولاړو او د بخنه به غختل ځان لا خپل ملګرو لرا او ول اسحار هم یستغفرون او په وخت د شربان کې په وخت د سحر کې د بخنه غواړي د الله نه دا سحر نه دی چې اته اته نه بجې نه چربان هغه چې بان ګل نه دی ویلي شي او ته ولاړ الله نه بخنه غواړي الله ته ولاړي وفي اموالهم او الله د مالم درکړي او د دې په مالونو کې حق دی لسائل د پاره د وختونکو چې غواړي راکا ز بیمارم تکلیف دی قرضدار مغلم ورکا والمحروم او د نغختلو چې نغواړي غلم ورکا ځکه تا ته دا حقیقت معلوم دی چې د ضرورتونو زیات دي السائل او چې سو غواړي ډېر تکلیف دی نو تکلیف نو میدان باندې ولاړ دی وای مال راکا غنم ورکا وفي الارض خو قسم کړي بعضو خلکو وفي الارض یو پزمکه کې آیات النخذ للموقنین د پاد یقین کوونکو په انفسکم او په نفسونو تاسو کې دلایل د الله په یووالي افلا تبصرون آیات تاسو ولی نیوینه دي دلایل لرا وګور الله وګور بر او ځانتا وفي السماء رزقکم او پاسمان کې تاسو رزق دی او ما توعدون وا چې تاسو سره وعده کولی شي د اسمان کې غنمانو ډوډۍ ده پخکړی او دالونه دي دا ورځي نه سمانا نا خمانا شاه ولی الله په دې مقام کې وفي السماء پاسمان کې رزقکم فیصله د رزقونو تاسو دي بر اسمان نه فیصله راځي چې ستاره ز په پلاني مقام کې دي ستاره ز په پلاني سیس کې دي وفي السماء او پاسمان کې استاسو رزقکم فیصله د رزقونو استاسو دي او هغه عذابونه چې تاسو سره وعده کولی شي دا فیصله شوی بره فو رب السماء والارض زماره قسمی پر رب د اسمانو ظلم کو انه بشک دا پیغمبر لحق رشیا دے پیغمبر دا سی رشیا دے مثل ما انکم تنتقون پشان د هغه چې تاسو دا خبرې کوئ د یو بل سره څنګه چې تاسو دا خبرې د یو بل سره رښتیا دي په خپل منځ کې نو دا پیغمبر داسې رښتیا دی حالتا کا پتا کې راغله تا د حدیث ذیف ابراهیم بیان د ملمنو د ابراهیم علی السلام مکرمین عزت مندو ملمانو درا نو حق قدر کوا دا عزت مند ملمانی او بیا د قران ملمانه ازنه چې یو یو تاړي او بلې بل تاړي زمړه ښه ډوټۍ ورکوي، ښه چای مو ورکوي، ښه قدر به دې کوي، عزت به دې کوي، په ښه نظر به درته ګوري، خو چې څومره مالداري راله، ما په دې خپله زندګۍ کې ډېر خلک داسې وليده، دومره د دين نه نفرت راغی، دومره د علماوو نه نفرت راغی، دومره پکې بې ديني راله، دومره پکې بې حيايي راله، ځان پټوي د يو بل نه په خوراکي او وېدې به ورکوي، بولي زما څه کار دی، زما بولي زما خو نه دی. نه دینداری حیاداری غریبی کی ارس ملاوی بس از دخلو کلا چې داخل شو دی خو خا خلک غریبانانو نو چې یو ملما براغه مسافر وو جمعه تا بیٹک تا نو ټول د کلی خلکو په دمر روټي راو چلولا چې ټول کلی وو سره خپل روټي ا چې به باسه نور کړو بالکل نور په ما په لمن یو ځای راو د افیس سره سره او دعوت هم را کړی دغه سیناست یو یې غبر وروړي بل یې غبر وروړي بل یې غبر وروړي دوه کټه هم دغه سیناست دغه سی بیا یو کس مجبور هغه ما تاسو له پروګرام کړی دی نو ورکه غریبی کې اسه ملاوي نو تاسو دغه کې یو خبر کوم فرض نه جنو دې بار کړو یو مسافر راغله ها او اذ دخلوا قران مو کلا چې داخل شو د ابراهيم عليه السلام فقالوا وي سلاما السلام عليكم قال نو ابراهيم عليه السلام سلام عليكم سلام قوم منکرون انتم قوم تاسو یو قوم یې ناشنا ما نه پیژاندای تعارف کوي فرا الى اهلی نجلتو کلا ابراهيم عليه السلام خپل کور تا فجاء نو راتلو کلا بعجل سمين پاغسخي سور باندې سخی وکته د کور کې ولالو سور به واغې لال کو او تکی که حنیز بل ځای کې راځي فقط او زما ملمانه راغلي او پیجاندلم نه پیجاندلی نه اوس خې سور به تعالی کړی دی ها مو وی مسافر راغلی دی مل مسجد قرآن موږ ته ذکر کې چستا یو مل مرغه پیجن نه قدر وکا وای معلومیږي دا چې دا زما څوک دشمنان دي په دې زمانہ کې خو دې وجنې هم او د نه خوراک هم کې بی غیرتا شپم د سره او کې په اخر کې زبان بیا دزم دون بی غیرت نو وغي وره ها قالو نو وی د فرشتو لا تخف مې یریګا من فرشتي یو بل ځای کې راځي وبشروه زیر ورکاغه ابراهيم عليه السلام ته به غلام علیم په الک پوهه باندې چې الله را لېږلی یو تعالی زیری درکوي په بچي څومره خوشحالي وا فاقبلت امراته فی سرته لرا مخامخ شو خزه دا غرا لا خزه دا غو فی سرته په دری چکه په دیو ډی کې سر سرا موږ دې ته وایو چې دا وتلو د کور سره خوا کې زی زواج لکه دا دې ته سوای موږ دیو ډی تاسو وایو ته دا چې سړی د کور نه وځي کو سې سره خوا کې داسې آباد غونډه کې زی ډوډۍ دا ته وي نو دې دقه دې کې ودرې دا یو لکه زما د خاوند ته ولا ملمانه سوې لکه لوګ دک راغلي دي نو هغه وته وي الله موږ را دې ګلیو بچې درکې زیره درکې فسکت نو چاغي واوري دا فسکت وجهها تاسو ورکه خپل تندې تا د وجه خوشاله نه ډوډۍ کې ولاړه چې کله دا زېری د خپل بچي واورېده، وقالت او وي ښځه د ابراهیم علیه السلام، عجوز عقیم، زه یم بوډۍ شنډه، ما له به څنګه بچی ملاو شي؟ قالو نو وی فرشتو کذالک هم دارنګ ته بوډۍ او بچی دل الله درکای قال ربک ویل دي ستارب انه هو الحکیم العلیم بشک دا الله د حکمت والا پویا خورا په ملمستیا ورکول کې ډیر فیدی ملمستای ورکول امتحان وا خو دی خل الله عظیم شان بچي ورکول ها چا چې قدر حضرت زکریا علی السلام خدمت کړي دي په خدمت کول باندې هغه تم الله بچي ورکړي د مریم خدمت کاو کاو نو داغه خدمت سمره دا شو چې الله ولنه کمل بچي ورکړي چا چې د حق پرستو د دیندارو خلکو مرسته او تایید او معاونت کړي نو الله اسی پرخي نه دی هغه خلک مالونه مور کوي اولاد مور کوي نسیم لور کوي الله دې زمون خدمت مقدمه کارو نصیب کړي